نو باغې کې درې قوانین مخکې ذکر شول دریم قانون داو چې اطاعت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دا د فتح سبب دی په دې سره مسلمانان دا هغه متقیانو دو قسمونه ذکر کول چې یو اعلا قسم دی یو ادنا نو اعلا او اوچت قسم په دې مخ کې آیات یو سل سلور درشتم کې بیان شو چې اعلا مرتبه د متقیانو دا کسان دي چې په خوشحالي او تکلیف کې مالونه لګي دویم صفت ورلدا ذکر کو چې دای غصه کنټرول کوي او څومره ګناهونه چې انسان کړي یو ځل چې الله له توبه وباسي او وایي چې رب نیم پوه شوی الله په ټولو ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي بلکې رب العالمین د بنده په توبه باندې دوره خوشحاليږي چې کله ورله ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي اے زما رب تمال بخنو کې نو بیا الله رب العالمین وی وګوره بدن به ګناه وشو او دې دا یقین ساتي چې زما یو رب شته چې هغه ګناه معاف کوي او په ګناه رانی ولوم کوي تر دې چې درې پیری یا سرور پیری داسې وکي مطلب دا چې بار بار دې نه ګناه کیږي خو ناپوه دې شیطان ور سره دې نفس ور سره دې بیا په دې ګناه کې مبتلا شي بیا الله له فریاد کوي نو رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای الله رب العالمین او فرمای اعمل ما شئت فقد غفرت لك ولم يصروا على ما فعلوا دای کلکیږي نه په خپل ګناه باندې په ګناه باندې کلکېدل دوه قسم دي یو دا چې انسان د خپل ګناه له ګناه نه وي بلکې کار خیر یې ګڼي نو دې له بدعت ویل شي دې په ګناه باندې کلک دې مبتدع په مرګ مړ شي خو د خپل ګناه نه توبه نه وباسي هغه له ګناه نه وي نو توبه به تي سو باسي کار خیر او ثواب ورلوي د مکذبین حالت چې ذکر کینو ور سره د مصدقین او د متقیانو ذکر کړي د متقیانو حالات ذکر کړي نو اوس د مکذبین حالت ذکر کړي او اغیله تخویف دنیوي ور کوي چې په خوانو خلق له ګوري اغیوم د دروغ نسبت کولو نو دا غي انجام شو نو قران کریم صدق او شان بیان کو په مخ کې آیات کې چې دا قران بیان نه وضاحت دی نو قران د صدق نه رسو اوس په دې آیات کې وایي د دې د اشاعت د فارا د فرور د فارتی دی ورکړي چې ګوره دا قران تاسو خوروي دا خلق له بیانوي نو په دې کې سستی مکوي په دې کې وجهاد راځي د دشمن سره جنگیدل برازي اولاد دی مسلمانان ناس تو صحابه کرام لري تکلیف رسیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمیو نبو سفیان تکوس کولو چې افل قوم محمد صلی الله علیه وسلم آیا په دې لخر کې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ژوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب مو ورکوي بیا ته پوسو کو افل قوم ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه ژوند دی نبی اسلام می جواب مو ورکوي بیا افل قوم عمر عمر رضی الله عنه ژوند دی نبی اسلام می جواب مو ورکوي کدی ژوند دی او که شهادت ورله ملاوی یا پدای باندې الله وفات را ولید الله دا دین به محفوظ وي بیا ابو سفیان او اعله بل اعله بل هبل دا غي یو معبود او یو بوت او چې دا غي بندگی په کولا وینن هغه پورته شوم له فتح راکا او مسلمانانو شکست وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له اوس جواب ورکړي ورلوای چې الله اعلى واجل الله پورته دی او د لوی شان خاوند دی بیا ابو سفیان وی دا رز د بدر پر بدل کړه چې د بدر په جهاد کې تاسو زمونږ او یا کسان وجلی او نن در نمون او یا شهیدان کړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو چې دا د هغه په بدل کې نشي کېږي عمر رضی الله عنه جواب ورکو ورلو چې دا رز د هغه په بدل کې نشي کېږي قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی النار دې څنګه د هغه په بدل کې ګرځي زموږ هغه وجلی شوی زموږ هغه شهیدان جنت لتلی دي او تاسو هغه اور د جهنم لتلی ته دا د هغه په بدل کې دي نو دې آیات کې موي وانتم الاعلون تاسو پورته یې تاسو شهیدان په جنت لري او دا غي غشي مردار شو نو هغه به اور او جهنم لري ان کنتم مؤمنین کجرته تاسو مؤمنان موصوف یی په صفت د ایمان نو بیا تاسو پورته یی غمجنیږئ ما وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين